او خبرول د سړی دی پاغه چا چې مینه کوي دا غسرا نو بشک دا الله مینه کوي دا غسرا اې چې څوک د چا سره مینه کوي دا الله د پاره نو الله دا غسرا مینه کوي چې سپه خواګه لګي نو اغل اور کوي د پاره د دې چې دا یو حق پرسته دا یو طالب العلم دی دا یو کمزور دی دا یو عاجز دی چا د الله د پاره چا له یو سیز ورکو د الله د محبت د وجنا نو الله و پای کې یو سو سیزونه پیدا کی هغه به ایمان ذوق او خوندو سکی نن موږ ته د ایمان مذهب معلومه نه ده د عبادت معلومه نه ده ځکه د عبادت او د ایمان داسې مزه او خوند دی چې هغه کله د انسان په لکه راشي د دنیا سيزونو نه بیا نفرت کوي یا سو کوم نو سو کې دا الله او پیغمبر مینه خو دې لاړه یو دا بخون عمومي د ایمان چې سو د الله او پیغمبر مینا په ټولو مینو باندې مخکې کوي او دا بیا هغه مخاده کې خپته لګي دا چې ځان لا سفر او حاضر شي نو پای کې بیا خپته لګي خوند ایمان علماء دې باندې تحقیق کړي خوند امام مومي رستو راځي یو دویم دنیاي اغراض سره نه دنیاي لالچونه نه یو مینو سره کوم چې زما استاد دی مینو سره کوم چې د دین کار کوي نو د الله دین او کتاب او قران بنیان یو زده کوي نو د هغه د دین کارونو د وجنو سره مینه کوم وروره نور مې اوس دنیاي تعلق او لالچ او اغراض نشتا خود دې لالچ مې دې چې دا الله او پیغمبر په دین باندې ماینده نو چې هغه پاغه مینده نو زه په د مینې ما د سره پاره د دې الله د پیغمبر د مین زیاده وجنه بس دیو خوند ایمان عمومي ښا ار یو چار یو شی مینو سره کې بس په دې مینو کا چې د دین باندې مینده او د معیق او ایکر او یعود مینه خدای لپاره کو سوا مالا په تاثیر کې پکار راشي او اکثر دی وو کټول داخلي خا اخلاق والا خ صبر والا ها او چې بچا باندې ظلم شو او پاغه صبر کوي نو اغم داخله یا یو ماشوموالی کې قران زده کې حافظ شي او بیا خسته قرات کوي او هغه په ترجمه په معنا او مقصد باندې زده کې او خلکو ته بیا خي اے کله کافر بادشاہ هم دی مسلمان نه دی خو چې انصاف کوي الله دا غسر مینا کوي کافر اصول دارش کنه ودرې مزه خو منصف دی دا انصاف دا چې سزا ورته نه ملاوي خاصه مې جان نه ملي ته کافر دی او حدیث کې راځي په دنیا کې الله امداد کوي دا څه کېته ته دا قرآن ته دستا مثال پیش کوم دا سه ما شومان دي او دا وګوره قرآن وې قرآن زکه رو رو علم کوي او ګری راشي تور ګری وی هغه په دې کې بیا سپری شي او دې کې لګیایي خلکو ته خي اول خپل زکه بیا خلکو ته خي زما ګیره نه وځي چې دې تراوته دم یو ځای ناسته پاسته وا زده کولو خودلو او بیا چې جدا کېدل څوک ما خام جدا کېږي څوک میا شو کال پس جدا کېږي د یو بل نه امدا الله په دین باندې نو دا خلق بم الله د خپل سوري د ارته لاندې او ساتي او بل څلورم او په فضل د الله په امداد د الله کمال یو کروڑ روپے سو کرا کې چې ماسپخیم موږ پرې ده ان شاء الله په ځان دور امید لرل شم په فضل د الله چې زه به موږ پرې نه ده که یو سره یو کروڑ روپے راکا ها والا مولې سیف دو والا درې والا ماسپخیم مو ماسپخیم مو پرې چاغه ورستوای ته یو خدا سره ورستو چې سړي خیال نه په سفر لار شي یو ته پاتې شي یو عذر دی کنه او نو چې د قصد ورستو کا خیر دی نو الله په فضل د الله زه ان شاء الله ها په دې مضبوط ابتدا سره بزو نکم د الله نه یره چې سره د الله نه یریږي نو نه بسره غلط کار کوي او دا بل دې الله توفیق نه راکړي انی اخاف الله زکه دا کار نشم کوله ورجل خو دې زمانه کې په دوه روپو باندې خلک ایمان بدلی را بدلی نو هغه لوی لوی علمونه چې کړي لار په لګو پیسو په لګو عزتونو ورسته تباہ او برباد شو لار څه شو هغه خلک پوه عن ابن عون و ابن سیرین چې تبا ناس یو تابع د حدیثونو بیانول په منبرونو او سره خلاف کې اے دا خیرات نه چې ته یوازې پیسې ورکا نه یو عجز دی غسر هر قسمه امداد وکا د پي وسیلی کېږي د پي بندوبس وکا د سبزی وسیلی کېږي د سبزو بندوبس سبزی ولورکا خشاک وسیلی کېږي د خشاک ګس لاس په هغه مال تنفقو چې خرج کړي یمینو خلاص دا اے چې په خلاص کم شي ور کړی چاله نو ګس لاس ته خبر نشي ګس لاس مخامخه خبري یې په دني سره نه اده چې نه خبره نو نه خبريږي دې داسې کا داسې کې سم نشي خامخه ایمانک کنایه د سره ده د پټوالی نه چې ټول خلکو مخ کې هو تاواله پلار رواني سوک نشته یو خوا دی خوا وګوري او کی نی چې یا الله زب سبا قیامت کې سکوما دا زه الله په ما باندې گویا کا چې زما د زما څور ګناهونه دې ماته معاف کا او جا ځکه هغه سترګا چې هغه جلاو کې دا الله د یرینا نو هغه الله او جهنم ته اونغورځوما استاد دې بوټي د میوه سره مینه نشتا کستا مینه وې نو تاب دې بوټي خصمانه کولا تاب دې بوټي د شر نه نو خلق شاړه خو چې ته دې بوټي جړې غوسه نو پوښوا چې ستا دې بوټي د میوه سره مینه نشتا چې د کم خلقو د توحید او د سنت سره مینه ده نو هغه بدایان د توحید او د سنت سره خلق پیوس کوي خلق به ته نه تري داغه ګستاخی او داغه خلاف आवाज باندې پورته کوي خو مين اسوي زما مينه ده قران او حديث سره مينه ده شیخ القران سره مينه ده مشن د شیخ القران د شیخ عبد الجبار الله دې عمر کې خیر واچي خاکی سره سره مينه ودا غسر از شیخ منم هغه سره د شیخ سره مینه وا ولا وی عبد الجبار یو ځل ورته وی چې تا کومه خبره وکړه په باجوړ کې بس هغه سما خبره ده بس تا کومه خبره الته وکړه زما خبره ولا تؤمنو حتا تحابو او اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواه مسلم تحاببتم نمینه بکوي تاسو او د یو بل سره چې کړ تاسو هغه کار کوي هغه کار سره چې تاسو یو بل سره مینه پای کار سره کوي افش السلام بینکم شو سلام السلام علیکم ویغس کوي نه غستا خپل غاړه راکړه او ګوره زه په بده ما خو ما سلام پیش کړي تاسو نه خې نو سبا له باندې غسلام پیش کړو نو یو ته نږدې شي او چې ته دا غنه نفرت اغستان هو یو داسې سړی بنده دی چې هغه تا پسې شوی دی او ستا نقصان کوي دین ته نقصان رسي او دا غنه خو بیا تبرع امن هو رواه مسلم نقل کړی دی امام مسلم وانو نقل ذا بورنا نو مقرر ک الله یو فرشتہ داغه د پاره پلار دا کې ملکن یو فرشتہ به تور حفاظت داغه د پاره الله پلار کې یو فرشتہ مقرر کړه په شکل د سړی وه کله کله د عام بنده سره فرشتہ ملاویږي ها خو که د خیر خبره او تکي نو فرشتہ دا او که د بد خبره او تکي چې مړ یاره هیڅ کوم نشته دا جنې روانه ده لکه بیزتی وکا سم سوک نشته و دا شیطان دی دا خسته ځوان دی ځکه را روان دی مړه په بد نظر لګا سم سو پر ځون مرزونو کو سره کنه او دا شیطان دی او کو چې ګوره خوشې ځای دی سو کوم نشته د دې جنې چې څوک بد کوي یا ځوان دی د بیزتی نو خیال کوي چې څوک بیزتی ونه کوي او الله دې ما دې بیزتی او وای چې دا فرشتہ بس لاله خبر ځان ته کې ګیر شوی او ارس برابر دي یاره ما سره کچ کچ ځوان دي څو قسم نشتا شیطان دی بېمان او چې نا تعالی علم دی قران دی جمعات دی مدرسه دا پاک کار کې ټول تاسو غلط کار کې نو دا فرشتہ ستا په لکه اوس چې پوه شئ هیڅ کوم نشتا کوړه موبایل لواله او خبي غو به کومه دا غاني اوره دا په کې ګوره سو قسم نشتا کوزي مونږ ته نه دا شیطان نه به منه ارشد الله ها علا مدرجته ملک استا په جمعات کې پتا فرشته مقرر کړي حفاظت لپاره او شیطان هم ګورې راځي ښا او سوره وقیدنا لهم قرانا هو ذکر حدیث مکه ته تیر شوی کنه ان الله دی دا حدیثی په دې ځای کې د جملې لپاره راوړو ان الله قد احبک کما احببته فی مکه حدیث تیر شوی دی چې ته سړی مخې له راغې فرشته په شکل د چرته دی لاري کې لازم سره دی البته مې دوست سره ملاقات د پاره ولې تاسو احسان کړو احسان پوره کول پنا بالکل نو ولې خاص د الله د رضا چې زماره زمانه خوشاله شي دغه خو جمله بل حدیث کې راځي کوي کنه نو چې کله هغه دا خبره ده الله د خوشاله ته پاره وکړه نو الله د فرشته ته وی چې ته دې بنده ته وایا ان الله قد حبک چې بشک الله مینه کوي تا سره کما احببته لکه څنګه چې ته مینه کوي دا بنده سره پاک لیکي او روانه ولا پوه شئ کی چوکی دا وعن البراء بن عازب چې چا لذي استاد لذي ملګری لذي په دې لید باندې کې زبته خوراک وکما کب شپونه بالته ولګوما دا وکم نه نه نه نه په دې مقصد چې زما استاد دې ملګری مې دې دوست مې دې رشتہ دار مې دې لار بشم حزا الله پیغمبر ویلي چې خپل ولی پالل جایز دي بهتره طریقه ده د لپاره زما چې زما رب زمانه خوشاله او رضا شي بس نو په کیسه خپل راځي کبه قرار لال کې بیا ته خو چې کوم مقصد نه نه مخه ته کېږي پیسې مو لګي وخت مو لګي او مقصد بلی او هغه شی به ملاو نشالتا نو ان خدا هی ملا انو ساره سنم وعن البراء بن عازب رضی الله تعالی عنہ عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال فانصارو کې لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافقون رواه ترمذی وقال حدیث حسن صحیح یغبط حسد نه غیب تر پس کېدل پس کېږي با دا درجه تا انبیاء علیهم السلام او شهدا نو چې د انبیا پسخي نو معلومه ده شو چې د پیغمبرانو مقام به چتوي او د دې محبت کوونکو مقام بسوي هغه به چتوي او د پیغمبرانو هغه کم نه پیغمبران خاصه بوچت مقامات والدی لوی مقامات والدی خدای له چکم مقام ملاو شي نو هغه مقام ها بوي لکه دې مقام داسې د یو سړي سره خګاړي دي پنځه شپږ ګاډي دي ور سره مزیدار دی یو بل د پاسه دی خو چې یو ناشنا او خګاړي وګوري په کاچ دا هم را سره وي سره ګاړو کې یره ګاړو خډیر دی خدا په کې ساجيبه غونډه ګاړي نو انبیاء ته خو به ارس ملاوی نعمتونو مالا مال به او چې دا کم منبر باندې دې دې کا شدام زماوي پوش مقام خدای انبیاء اوچته او معلومه دا شو چې هغه محبت کوونکی د الله د پاره د چا سره دا لوی مقام دی ګوره لوی مقام مینه وکي نن حق پرستو او دیندارو پس خلکو دغه راغسري او رد بدو الله دې معاف کړو وعن ابي ادريس خولاني رضي الله رحمه الله قال اوي دخلت مسجد دمشق ازا داخل شما جمعه دمشق تا فاذا فتن براق الصنايا ناګهان یو ځوانو د پاره دا غمینو کوونکو فیا زما په بار کې سوچ زما په بار کې د چا سره مینا کوي نو دا غد پاره زما مینا واجب ده نو چې تا زما سره مینا او کړه الله او پیغمبر د وجنا نو ستا مینا د الله سره واجب شو تاسو الله مینا کوي مله بخشا کړه کی ګډه ګټه بروړي خخته بروړي پیسې برا کی موبایل بروړي کتابونه برا لوالي نه دې د پاره او سره مين کوم چې دې د مینې کار کوي د الله او د پیغمبر سره مين ده نو زه د سره مين کوم رواه ابو داود وتر ختم کړم د خلکو باندې خرچ کوم نو خرچونه پچا دي نو د حق پرستو سره مینا د وجد د دین او د قران او توحید نه کوا چې دا یو موحد دی د یو دای د توحید او د سنت ته ځکه او سره مینا کوما والله انی لا احبک ثم اوصيك يا معاذ تا سره مینا کوم قسم په الله ته وصیتم کوم یا معاذ ډیر هڅه کسان ما ته راشي طالبان په دې حدیث پوي وی جی زما تاسو سره ډیره مینه ده والله اعلم بس خبر امیانو کوم داسې ډیر راشي الله دې متا سره مینه وکي ویجی په دې چې ستا اړو قرآن او سنت سره کاری الله دې زمونږه مشره مشغله نصیب کړي رواه ابو داود بسراد صحیح خخ امیانو خ خلشتا امیانو خ خلشتا دا سه خلق د مینې والا را بشوي زمونږ ډېر مینې دي چې تاسو سره الله یې دا غي سره مینه